هغه حدیثونه یا د قرآن مجید هغه آیاتونه به تاسو ته بیانوي چې هغې کې د حضرت سلیمان ذکر راغلی نن هم دا حدیث دی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه ابو هریره وی چې انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم انه دا ابو هریره سمعا هغه واورېده چانه یې واورېده د مفول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه ابو هریره وی ما د رسول الله نه واورېدل یقول هغوی به وی چې زما او زما د دې امت مثال څنګه دی زه ورته ویم قولو لا اله الا الله تفلحو دوی نه وی زه ورته ویم اعمال صالحه کوئ دوی هغه نه کوي نو وی چې رسول الله وی مثلی مثال زما ومثل الناس او مثال د دې نورو خلکو دا زما امت نه دی مثال زما او مثال د دې خلکو هغه څنګه دی کمثل رجلین لکه په مثال د یو سړي استوقد ناره یستوقد نارا چې هغه بلوي اور د شپې اور بلوي او خاص کر په دې په شکال میاشت کې بلوي زما او د دې نور د دې خلکو داسې مثال دی لکه یو سړی په شپه کې اور بلی چې اور بلی نو په دې پشکال کې چې تاسو اور بلوي نو دا پتنګان هم راځي دا ماشي هم راځي دا کم میږي چې دا وزرې کړي دا هم راځي او په دا اور کې وردغه کیږي تقعو فی الارض تقعو فی النار چې هغه وغورځېږي په اور کې هغه راځي په اور کې او زه منې کوم مشکات کې موږ پوره حدیث ویلی دی دی په اور کې ورغورځېږي او زه منې کوم ویغلبونني خو دوی په ما دغه کیږي غالبه کیږي نو زما او د دې خلکو مثال چې دی په شان د هغه سړي دی چې هغه په شپه کې اور بل کي دا پتنګان او دا نور شیونه په دې اور کې ورغورځېږي دا د اور والا غریب دې طرف ته هم دا پتنګان منې کوي چې خدای هم روکه سوځېږی د بل پلوی منې کوي چې سوځېږی خو بس غریب عاجز شي او دوی پې غالب شي دقسې مثال زما او د دې دی زه ورته وایم کلمه ووایې چې د جهنم د اور نه بچ شی دوی هم داسې ورځي زه ورته وایم بد عملي مه کوئ چې د جهنم د اور نه بچ شی دوی کوي زه ورته وایم اعمال صالحه کوئ چې دا جنت ته داخل شی دوی نه کوي یوې دا دغه قال رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی چون کې دا دو حدیث رسول الله یو ځای بیان کړی دی نو ځکه دی یو ځای بیانوي وکانت امرأتان او وی په خوا زمانه کې یو دوه ښځې وکانت امرأتان وی په خوا زمانه کې دوه ښځې ما هما ابناهما د دې دواړو سره وو دوه زامن د هغوی ابناهما دوه زامن د هغوی ومعهما د دې دواړو سره ابناهما دوه زامنو د دوی دوه ښځې وې چرته روانې وې یوې سره هم زوی بلې سره هم زوی چې زیو نو چې ګورو جا الذئب شرمخ راغی چې شرمخ راغی فذهب بابن احداهما نو وی یویړو زوی د هغه یوې د دوی په دې دوو ښځو کې د یوې ښځې هغه دغه یوړو وی تختو زوی دې شرمخ وتختو دلته د دې دو ښځو لانجه شوه دا یوه ښځه وایي چې داسې غټه وه وایي ستا زوی تښتولی دی دا پاتې زما زوی دی دی په غیږ کې ونیوه هغه چې کومه وړه وه هغه ورته وایي نه دا زما زوی دی ستا زوی تښتولی دی دا لانجه شوه فقالت نو اووی صاحبتها ملګری د هغې د یوې غریبې زوی وتښته او دا د کمې ښځې زوی چې شر مخ وتښته او دا راپاڅېده دې بلې ته وایي چې زما زوی نه دی وړی ستا زوی وړی دی انما ذهبا به ابن کې یقینا وړی دی تختولی دی شر مخزوی ستا وقالت الاخرى او هغه بلی وی چې خدای دې په خیر که ما سره خو هغه د زوی په غیږ کې دی ستا زوی وړی دی انما ذهب به ابن کې یقینا وړی دی ستا زوی خیر دا او یو وی ستا زوی تختولی دی بل زوی ستا تختولی دی دا یوه ښځه چې وه لږ بدن کې مشره یا غټه وه دا بله داسې وړه وه زوی چې تختولی دی د دې غټې تختولی دی اوس دا غټه راپاسي او په دې وړه دعوه کوي چې نه دا پاتې زوی زما دی ستا زوی تختولی دی فتحاکمتا نو دې دواړو فیصله راوړله الی داود داود علیه السلام ته فقضا به نو رسول الله فقضا به نو حضرت داوود فیصله وکړه په دې ماشوم للکبرا د هغې غټې دپاره للکبرا د غټې دپاره د ده دپاره فیصله وکړه اصل کې وجه دا وه چې دی له فیصله ولې وکړه ریاضه وی د هغې وجه دا وه چې دا ماشوم د دې غټې سره و دا وی دا زما زوی دی هغه کشره وی دا زما زوی دی وړه وی هغې سره هم څه دلیل نشته چې ولې ستا دی دې سره هم څه دلیل نشته دی چې ستا دی خو قبضه خو د دې وه که نه نو چې قبضه د دې او بس حضرت داود فیصله وکړه چې دا ستا دی فخرجتا فقضا به نو داود علیه السلام فیصله وکړه په دې ماشوم لیل کبرا د دې غټې دپاره چې بس دا ستا زوی دی د دې بلې دغه د زوی شرم خوړی دی فخرجتا نو راووتلې دا دواړه چې را تیرې نو دا تیرې شوې په سلیمان علی سلیمان ابن داود په سلیمان چې هغه د داود علیه السلام زوی دی وته وی تروریانو سو شو فیصله څنګه وکړه نو هغه غټه وته وی مال فیصله وکړه چې دا ستا زوی دی فاخبرتاه نو دې دواړو خبر ورکاغله فقال نو سلیمان وی فیصله کې به صرف قانون ته نه ګورې ښه لږ به عقل هم غواړي تجربه هم غواړي چې فیصلې کې نه هغه دغه ورته وایي سلیمان علیه السلام چې نه نه نه نه نه زه داسې نه کوم زه فیصله کوم څنګه خو دا یو زوی دی تم پې دعوه کې چې دا زما دی او تم پې دعوه کې چې ستا دی منډه چاړه راوړی په منځ نیموم نیم به یوې له ورکم او نیم به بلې له ورکم مطلب یې دا و چې اوس پې د چاړه خوږیږي چې دا ټکي ووي چاړې راوغوښته هغه وړه چغې شروع کړې هغه وړې چې نه نه نه نه حضرت دا زما زوی نه دی د دې زوی دی مطلب یې دا و چې د دې زوی و د دې پیړه خوږید سلیمان علیه السلام د پته ولګېده چې غټ سړی دروغ وی دا ستا زوی نه دی که ستا وی دا به پیړه خوږ شوی وی دا دی دغه دی بیا هغې اقرار هم وکړ چې او صیبه همداسې ده فخ... فاخبرتاه فقال نو سلیمان علیه السلام وی ائتونی بالسکین دی سکین ټکی دا ګوره ښه راوړی ما ته چاړو اشقه چې زه دا سیرې کم بینهما په منځ د دې دواړو کې په منځ یې دوه کومه او نیم یوې له ورکوم نیم بلې له ورکوم فقالت الصغرا نو اووی هغه وړې ښځې چې حضرت هم د دې زوی و د دې پې دا پې خفه کېده چې دا خو اوس مري نو ورته وایي لا تفعل داسې مه کوه یرحمک الله الله دې په تا رحم وکړي دا زما زوی نه دی هو ابنها دا د دې زوی دی پته ولګېده چې غټې ستا پیړه نه خوږېږي او وړې ستا پیړه خوږیږي نو معلومیږي دا د دی دی فقضا به نو حضرت سلیمان فیصله وکړه په دی لصغرا د هغه وړې دپاره هغه د سلیمان علیه السلام بیان راغی ما بی سکین ته ګوره سکین څه ته وایي چړې ته قال ابو هريره ابو هريره وی ما په عربو کې اول دا ټکی د رسول الله نه واورېده چې چړې ته سووي سکین قال ابو هريره ابو هريره وی والله قسم په الله چې ان سمعت بالسکین دا ان د نفې دپاره دی ان سمعتو چې مانو اورېدلې په عربۍ کې بسکین دا سکین ټکی چې یاره چړې ته سکین هم وایي الا یوم اذن مګر په دغه ورځ کې چې رسول الله بیان وکړو هلکه نو تاسو به چړې ته څه وې وایي موږ به چړې ته مودیه وې مودیه وما, کن وما کننا نقولو او مونږ به نه وي چړې ته الا لمدیته مګر به څه به ورته وي مدیه باب قول الله عز وجل دا باب دی د دې قول الله ولقد آتینا لقمان الحکمه یقینا مونږ ورکړی و حضرت لقمان علیه السلام ته الحکمت حکمت د حضرت لقمان پکې بیان راغی اوس دلته سوال دا دی چې دا خو بیان د انبیاو دی حضرت لقمان څنګه په سلسله د انبیاو کې راغی استادان وی چې جمهور علما وی چې حضرت لقمان یو ډیر پوی سړی او ډیر لوی عالم و خیارو خو ښکلې خبره دا ده چې دا نبی نو خو دغه نه دی حضرت اکرمه بیا ته پیژنې هغه د عبدالله ابن عباس صاحب شاګرد نه دی هغه به وی چې کان نبیه هغه دغه نو که چېرې د مونږه په قول د اکرمه لاړ شو نو بیا خو څه اعتراض نه راځي لیکن استاد صاحب به وی چې نه د امام بخاري دا طریقه ده چې په کتاب الانبیا کې چې د انبیاو بیان وکړو وکړو نو کله نا کله په سلسله د انبیاو کې سلسله د اخیار هم ذکر کوي نیکان خلق بهترین خلق لکه رستو راځي اوس د حضرت مریم بیبي بی بیان کوي نو بیبي مریم خو دغه نه ده او خو نبی نه وه پیغمبره نه وه خو چونکې په اخیارو په بهترینو خلکو کې وه نو ځکه پکې ذکر کړه ولقد آتینا لقمان الحکمه ورکړو منګه حضرت لقمان ته حکمت د حکمت معنا دی العقل عقل تم حکمت وی د حکمت معنا دا العلم علم د حکمت معنا دا العمل به په علم باندې عمل کول عقل علم دریمه معنا دا علم سره د عمل او یو حکمت په معنا د پوهې سره مرازي نو ورکړیو منګه حضرت لکمان ته پویا دا تلاوت کوي کوي اله عظیم تر د عظیمه پورې یو دا راغی بل ځای کې دا دی خپل زوی ته نصیحت کوي یا بنیه ای بچوړیه په دې ځان پوه که انها قصه داسې ده ان تکو کچري وي دا مسقال حبتن په اندازه د یوې دانې من خردلین د وریو یو څیز دی او دا دوري دانه نه ده عرب چې د سیز بې اندازې وړوکوالی بیانوي نو تشبیه د دغه سره ورکوي د اوري سره که چېرې وي یو شی په اندازه د دانې د اوري او فتکن فی الصخرة او فی السماوات هغه د اوري د دانې عمره شی راوالي په تیږه کې دننه کې دی چرته په اسمانونو او په ځمکه کې د ځنګلو کې وغورځې او الله ته وی چې ربه اوس یې راله را پیدا که درته به یې راوړي چې ها دا دی په دې کې بیان دی د کمال علم اله فخور الله پاک چې دې محبت نه کوي د هغه خلکو سره چې هغه فخر کوي حضرت لقمان چې خپل زوی ته بیان کوي ورته وایي یا لا تصعر خدک بچیه سعر یسعرم د تکبر د وجه د چانه مخ ګرځولې مړه او خد ننګي ته وایي دلته ذکر د ننګي د مراد ته مخ دی حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عبدالله ابن مسعود وی لما نزلت کله چې د قرآن مجید دا ځای را نازل شو چې اهل جنت او تقوادار خلک څوک دي الذین آمنو دا هغه خلک دي چې هغوی ایمان روړي په الله او د الله په رسولو ایمان روړي وي خو ولم یلبسو لبسا یلبسو ګډول خلط کول ولم یلبسو او هغوی نی ګډ کړی ایمانهم دا خپل ایمان بظلم د ظلم سره ایمان روړي خو د ایمان سره ظلم یو ځای کړي نه وي دقه دینداره خلک دي په صحابه باندې دا ځای ډېر ګران شو قال اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم اوی اصحابو د پیغمبر علیه السلام چې حضرت مونږ کې خو بیا یو سړی هم نیک نشته دا خو هر سړی دی یو اندازې پورې ظلم کړي ایونا لم یلبسو کم یو دی په مونږ کې لم یلبس ایمانه چې هغه نه وي خلط کړی خپل ایمان به ظلم د ظلم سره مونږ خو بیا هر یو چې دی نو پاتې شو نو فنزلت معلومیږي چې قرآن مجید به یوازې د تفسیر نه نه وی ښه یا دا نه چې ته تش په عربۍ باندې پوهیږې نو بس په قرآن پوه شوې دا خلق دی هغه دی عرب دی خو د قرآن مجید په دې ټکي باندې نه پوهېدل رسول الله نه تپوسونه کوي نو په نزلت نازل شو چې دلته مراد د ظلم نه عام نه دی ښه مراد د ظلم نه شرک دی شرک او که تاسو وایې چې ظلم څنګه په معنا د شرک سره راځي نو د هغې بیان کوي فنزلت نو نازل شو دا چې لا تشرک بالله حضرت هغه وی لقمان زوی ته چې لا تشرک بچیه ته شرک مکوه بالله په الله ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک چې دی دا ظلم عظیم دی هغه دی ګوره شرک ته څه ووی ظلم ورته ووی اه. حدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن قبض عن عبد الله قال لما نزلت کله چې نازل شو الذين امنوا هغه دا دغه دي دا دیندار خلک هغه خلک دي چې هغوی ایمان روړي وي ولم یلبسو ایمانهم او نوي خلط کړي هغوی خپل ایمان بظلم د ظلم سره نو شق ذالک سخت شو ده علی المسلمین په مسلمانانو چې ربه دا خو مونږ ټول پاتې شو مونږ خو هر یو چې د ایمان روړی دی خو سره هم دغه ظلم کړی دی فقالو یا رسول الله نو دوی وی ای د الله رسوله فاینا لا یظلم نفسه کم یو دی په مونږ کې چې هغه ظلم نه کوي د خپل ځان سره داسې خو هر یو سړي یو اندازه ظلم کړي نو فقال رسول الله ورته وایي مراد د ظلم نه مطلق ظلم نه دی مراد د ظلم نه خاص ظلم دی چې هغه شرک دی فقال رسول الله ورته وایي لیس ذالک هلکه دقه خبره نه ده چې مراد د ظلم نه مطلق ظلم دی انما هو شرک د دې ظلم نه مراد هغه شرک دی او که تاسو وایې چې ظلم چرته په معنا د شرک سره راغلی دی نو وی الم تسمعو آیا تاسو نه دی اوریدلی ما قال لقمانو هغه خبره چې ووی حضرت لقمان د ابنه خپل زوی ته وهو یعزه او حال دا دی چې دی لقمان نصیحت کوه هغه ته وتوی یا بنیه ای بچوړیه لا تشرک بالله ته شرک مکوه د الله سره ان الشرک یقینا شرک چې دی لظلم عظیم هغه د ظلم عظیم باب قول الله دا باب دی د دې قول د الله هغه صورت یاسین کې د حضرت عیسی علیه السلام هغه استازي نو چې هغه انتاکیي کلي ته یې دوه کسان ورولېږل چې منډه دغه خلکو له د الله د دین دعوت ورکې هغه خلکو چې دی د دغه دوو استازو خلاف وکړو نو ورپسې دریم بل ولیږو وضرب لهم بیان که دې خلکو ته مثلا مثال اصحاب القریه د هغه خاوندانو د کلي بیان که د مکې خلکو ته واقعا دغه اصحابو د کلي اوس به تاسو ته رستو راشي چې مراد د دې کلي نه هغه څه دی لاندې لیکي انطاکیه ده اذ جاءها المرسلون په هغه وخت کې چې راله هغوی ته رسولان ځینې خلک وایي دا د الله رسولانو لیکن اکثر خلک وایي چې نه دا د الله رسولان نو دا د حضرت عیسی علیه السلام دغه و استازي و عیسی علیه السلام رسول او بیا دوی له د دین خبره حواله کړه چې منډه دا د دین خبره دغه خلکو ته بیان کې قال مجاهد امام مجاهد وی چې بیا هغه ډوی بیان دی فکذبوهما د خلکو د دواړو پیغمبرانو ته دروغجن ووی نو الله پاک وی فعززنا بثالثنا نو منګه عزت ورک دوی ته په دریم د عززنا معنی کوي شددنا منګه مضبوط کړه دا دوا بثالثنا په دریم دوو بیان کو نو بیا مې دریم بلم ورولیږ وقال ابن عباس عبدالله ابن عباس وی چې کله دی انبیاو د الله دین بیان کو دوی د دین خلاف شروع الله پې وچکالي راوسته سختی بیماری پې راوستې نو دا قوم راپاسې دوی ته وایي چې انا تطیرنا بکم مونږ چې دی سپیره شو په تاسو باندې انما طائرکم بیشک سبب داغه سپیروالی ستاسو هغه تاسو سره دی نو لکه هغه کم شی دی چې هغه سبب د دوی د سپیروالی دی نو عبدالله ابن عباس وی مصائبکم دغه تکالیف ستاسو باب قوله دا باب دی د دې قول د الله د انبیاو په سلسله کې یو حضرت زکریا علیه السلام دی ښه زکریا علیه السلام ذکر رحمت ربک عبده زکریا غالبا دا د صورت مریم سر دی کنه ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا ذکر دی د رحمت د رب ستا کم رحمت عبده چې الله کړی په خپل بنده او هغه بنده څوک زکریا چې هغه زکریا علیه السلام دا تلاوت کوه کوه بیا د هغې نه وروستو بیان د دې دی چې د زکریا علیه السلام د الله نه سوال وکړو د بچي چې بچی دغه وکړو الله پاک د ده دعا قبوله کړه چې ما تاله بچی درکو او د بچی نامه دې هم دغه شوه یحیا شوه نو الله ورته وایي چې دا ستا بچی چې دی نو دا داسې دی لم نجعل له چې موږ نه دی ګرځولی د ده دپاره من قبلو مخکې د دی نه سمیه سمی مونږه نه دی ګرځولی د ده دپاره مخکې د دې نه سمیه د سمی دوه معنی دي یو معنا د همنام دا اول ستا بچی دی چې د هغه نامه په دنیا کې یحیا شوه دا نامه تر اوسه پورې د چا نه وه داسې یو عزتمنه نامه مې دله ورکړه لیکن یو سمی په معنا د مثل سره هم راځي ښه همدغه صورت مریم کې دویم ځل سمی راځي د هغې معنا مثل ده خو امام بخاری بل شان معنا کوي عام مفسرین د دې د سمی معنا کوي همنام خو دې معنا بل شان کوي لم نجعل له من قبل چې موږ نه دی ګرځولی د ده دپاره مخکې د دی نه سمیه همنام قال ابن عباس عبدالله ابن عباس وی مثلا منګه نه دی ګرځولی د ده دپاره سمیعا مثل د ده په شان دی برابر څوک نشته ښه ردویه بیا دې دعا کوي چې رب چې داسې به شي چې ردویه د ردی معنی کوي مرضیه چې د هغه نه به الله رضایي بیا دی رستو را روانم دی هغه ټکې خو دی دلته تفسیر کوي چې عتیه عتی و حضرت زکریا علیه السلام وایي چې ربه زه د عمر داسې ځای ته رسېدلی یم چې عتیه هغه ژوند داسې دی چې زما قابو کې نه دی سړی چې زوړ شي که نه دماغ هم بې قابو شي لاسونه هم بې قابو شي دې ته وایي نو د عتیه معنا کوي عصیه نافرمانه سړی چې کله کمزوري شي دا هر اندام د ده نافرمانه شي نه یې خوله په ځای چلیږي او نه دماغ په ځای چلیږي او نه لاس او خپې چلیږي نو د عتیین معنا کوي عصیه وی دا چې جوړ دی دا د باب نصره نه دی عطا یعتو لکه دعا یدعو قال زکریا علیه السلام وی ربی ای زما ربه انا یکون لی په کومه طریقه به یي زما دپاره غلامون هلک وکانت امراتی آخرا او د ښځه زما شنډه ښځه مې هم شنډه ده وقد بلغت من الکبر او زه رسېدلی مه د بړاپې نه عتیه هغه آخري وخت ته چې هغه بلکل هر څه زما نافرمانه دي نو دقسې به زړه په زړه قیسوي زما بچې به کیږي او که نه زه او ښځه به بیا سره ځوانیږو الله ورته وایي همدقسې حضرت زکریا وایي یاره به نو زما د پاره خو یو نښه وګرځی چې ما ته پته ولګي چې زما د بیبي دغه دی امید وشو نو هغه وایي چې الى قوله ثلاث ليال سویه وایي ستا د ښځې د امید نښه دا ده چې کله د شپې خو د ستا د ښځې امید وشي چې سبا پاسې خلکو ته نو خبرې به ورسره نه شي کولی بلکل روغ او جوړ به نه به چاړه نه به ګونګې نه به بل سې نه به بل سې خو د خلکو سره به درې ورځې خبرې نشي کولی سلاس لیال درې شپې به خبرې نشي کولی سویه د سوي دوه معنی راځي مسلسل درې شپې مسلسل یو معنی دی سویه په داسې حال کې چې ته به روغ جوړې ستا په ژبه باندې به اسم نی ذکر الله به کې تلاوت به کې خو چې خبرې د خلکو سره کې نه به کوي امام بخاری دا دویمه معنی کوي د سویا معنی مسلسل نه کوي یقال صحیحه ویل کیږي چې د دې معنی څه ده روغ خیر یو ځل چې دی نو الله د شپې د ده د فیصله وکړه د ښځې چې بس د نن نه د دې دغه شو امید وشو فخرج علی قومه دیره ووته په خپل قوم من المحراب د هغه خپل خلوت خانې نه خلک ورته ولاړ دي چې ولاړ دي چې راووته دغه یې نشو کولی خبرې نشو کولی فاوحا الیهم نو حضرت زکریا اشاره وکړه هغوی ته فاوحا نو حضرت زکریا اشاره وکړه الیهم هغوی ته چې انسبهو چې تاسو چې تاسو پاکی بیان کې د الله بکرتم و عشیه په سبعی او په بیګی کې دا ټکې په خولې نه دی ویلې ښه دی ورته اشاره وکړه ځکه داسې قوم سره خو دې خبرې کولی شي نه نو اشاره یې ورته وکړه فاوحا الیهم حضرت زکریا وحی وکړه هغوی ته دلته د وحی څه معنا ده نو دی وی فاوحا معنا فاشاره حضرت زکریا ورته اشاره وکړه بیا د هغې نه پس د حضرت یحیی غټ شو د هغې نه پس بیا الله ورته نبوت ورکو نو چې نبوت یې ورکو نو وی یا یحیا ای یحیا خذل کتاب بقوه واخله ته کتاب همدغه تورات دا ته واخله بقوه په خپل طاقت سره الی یوم یبعث حیا الی یوم یبعث تر هغې ورځې پورې چې دا خلک راوچتیږي د قبرونو نه حیا ژوندی انه کان بی نو دی د هغې دغه کوي امام بخاري چې الذکر والانثی سواء دا عاقر نه دی دا مذکر تم ویل کیږي او عاقر چې دی مؤنث تم ویل کیږي وی الذکر نر والانثی او ښځه په دې کې سواء دا سره یو شان دي مذکر تم عاقر ویل کیږي مؤنث تم عاقر ویل کیږي حدثنا خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن سعسعة عن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدثهم دا مالک ابن سعسعوی چې پیغمبر اسلام مونږ ته بیان وکړو عن لیلة داغ شپې اسری به چې رسول الله په هغې کې بوتلی شو د مکې نه بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه تر د سدرت المنتها پورې نه هغه ټول بیان یې وکړ چې ما ته دغسې مکه کې براق راوړل شو په هغې باندې زه سور شوم او بیا بیت المقدس ته لاړم بیا هلته کې انبیا و هغوی ته مې دوه رکاته مونځ وکړ ډېره لویه واقعه وه مانځه نه پس بیا د جبریل سره را روان وم ما ته بیا یو لوخی دوه لوخی را مخکی کړی شو یو کې شوده وی او بل کې شراب و ما ته وی چې دا کم سکې اوس کا زه راپاڅېدم شوده مې راواغشتل حضرت جبریل وی چې ستا امت ته الله هدایت وکړو د دې نه بیا زه اول اسمان ته وختم ادم علیه السلام سره ملو شو داسې دویم اسمان ته بیا وختمه د حضرت یحیی او د حضرت دغه دی د عیسی علیه السلام سره ملاو شوم دا دغه دی نو دلته بیان د یحیی دی ثم صعد بیا رسول الله اخت حتی اتی السماء الثانیه تر دې پورې چې راغی دویم اسمان ته نو فاستفتح یا دسی وایه چې ثم سعیده بیا دا ما سره ملائکه نه وه دا اوخته تر دې پورې چې دویم اسمان ته راله نو فاستفتح طلب یې وکړه د کولاوېدو د دروازې داسې وټکوله نو قیله د پاس نه وویلی شو چې من هذا دا څوک دی چې دا د دروازې د کولاوېدو مطالبه کوي نو قاله ده ورته ووی چې جبریلو یعنی انا جبریلو قیل ومن معک وویل شو دا تا سره څوک دي قال محمد صلی الله علیه وسلم قیل وقد ارسل الیه وویل شو چې ده ته جواب لیږلی شوی دی چې د پاسه راختو نو قال نعم جبریل ورته وی او فلما خلصتو کله چې زه اسمان ته وختم چې ګورم فیضا یحیی و عیسی پس ناګنه حضرت یحیی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام دا دواړه هلته وو وهما او دا دواړه چې دي ابنا خالتنا دا دواړه زامن دي د خالې دا سره د خال د ترور زامنو د دوی دواړو موریانې سره خویندې وي نو قال جبریل راته وی دا پیژنې هذا یحیی و عیسی دا یحیی او عیسی دی سلام پې واچوه فسلم علیهما سلام واچوه په دې دواړو فسلمت نو ما پې سلام واچو فردا نو هغې دواړو راته جواب راکه وعلیکم السلام ثم قال بیا دې دواړو راته ووې چې مرحبا بالاخ صالح په خیرالی دی وی هغه رور نیک ته والنبی صالح او پیغمبر صالح ته دې کوم د یحیی علیه السلام بیان راغی واسکر فی الکتاب مریم دا بل باب دی ما وی دا بیان په سلسله د انبیاو کې کله نا کله دی ذکر د اخیارو کوي د بهترینو خلکو نو په بهترین مخلوق کې چې دی نو یو حضرت مریم هم ده وسکر او ذکر که ته پیغمبره فی الکتاب په قرآن مجید کې مریم واقع د حضرت مریم اذ انتبست په هغه وخت کې چې دا په ډډه شوله من اهلها د خپل کور خلکو نه یا د ذکر د پاره د عبادت د پاره په ډډه شوه یا دې ته څه د لامبلو ضرورت و هغه بیمارۍ نه پاکه شوې وه او لامبلې چې دې کې حضرت جبریل ورته راغی او ورته وی تا ته الله زوی درکوي د یو ځای ذکر راغی و اذ قالت الملائکة او په هغه وخت کې چې ووی ملایکو وی مراد د ملایکو نه ټولې ملایکې نه دي حضرت جبریل دی یا مریم ای مریم ان الله یبشرک یقینا الله خوشخبری درکوي تا ته بکلمتن په یو بچي باندې خو هغه داسې بچی دی چې په کلمه د کون شوی دی دلته هم ذکر د دغه راغی د مریمې بل ځای کې دي ان الله اصطفا آدم یقینا الله غوره کړی دی حضرت آدم علیه السلام په خپله زمانه کې آدم علیه السلام بهترین هستی وه و نوحا او نوح علیه السلام الله دا غوره کړی و دې ځای ته اوس راځي و آل ابراهیم او آل د ابراهیم و آل عمران او آل د عمران دلته د عمران نه مراد د هغه موسی علیه السلام پلار نه دی ښه دا د هغه مریمې بیبي بی پلار دی الله غوره کړی آل عمران و آل آل ابراهیم آل د ابراهیم او آل د عمران دا ټول الله بهتر کړي علی العالمین په ټول مخلوق باندې دا تلاوت کوي کوي الی قوله تر دې قوله پورې چې بغیر حساب اوس تاسو به سوال وکړئ چې الله غوره کړی دی آل د ابراهیم اولاد د ابراهیم آل عمران آل د عمران نو د ابراهیم علیه السلام په اولاده کې خو ډېر بدعمل هم راغلي دي که ستاسو خیال ابو لهب هم دغه په اولاده کې دی نو هم بهترو یا مثلا ابو جهل دا هم چې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې نو ولې دا هم بهترو نو دی وی ذکر د مطلق دی خو مراد تی خاص دی آل مطلق ذکر شوی دی خو مراد تی سری مومنان نو وی المؤمنین دلته د آل نه مراد مطلق اولاد نه دی بلکې مراد د دغه نه د آل نه هغه اولاد دی چې هغه مؤمنانی من آل ابراهیم و آل الیاسین و آل محمد یا لکه مونږ وایي آل محمد کورنۍ د حضرت محمد نو کورنۍ د محمد خو بهتره ده خو ما وی په کورنۍ کې خو هم داسې خلک وو چې هغه بهتر نو ابو لهب د پیغمبر اسلم د کورنۍ نه او تری و نو ځکه دې تاسو ته وی مراد د دې نه څه دی هغه مؤمنان غیر مؤمنان نه ها ولی یقولو الله وی ان اول الناس یقینا ډیر نږدې د خلکو بی ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته للذین اتبعوه هغه خلکو چې چا تابعداري کړې وه د هغه د هغه په زمانه کې نو د ابراهیم علیه السلام چا تابعداري کړې وه کافر خو نه وه کړی وهم المؤمنون هغه مؤمنانو داسې ویقال آل یعقوب خلک وی آل یعقوب دلته مراد د آل یعقوب نه ټول اولاد نه دی مراد مؤمنان مراد دی دی که یو بل تحقیق تاسو ته کوي دا هغه نحوي کوي دا آل نه دی دا په اصل کې اهل دی اهل نو بیا د دې نه آل جوړ شوی دی آل نو آل او اهل دا دواړه یو شی دی خو اصل کې اهل دی بیا د هغې نه جوړ شوی آل دی نو وی ویقالو آل یعقوبه دا آل یعقوب څه دی اهل یعقوبه هلکه تبه آل په اصل کې اهل دی د دې دلیل څه دی د ځانه خبرې کې چې آل په اصل کې اهل دی نو د هغې مسله داسې ده امید ګله چې د کوم شي اصل معلومې نو تصغیر یې وکړه تصغیر هر شی خپل اصل ته وړي چې ته چې چا نه تپوس وکړې چې د آل تصغیر دغه که نو دس اویل نه وایي اوهیل اهلګوټې اوهیل اهلګوټې یاده خیال دی نه د آل چې ته ماوی عربو نه تپوس وکړې چې د دې تصغیر راوباسه نو څه وایي اوهیل وایي اویل نه وایي معلومیږي دا خبره چې دا آل په اصل کې اهل دی او د اهل تصغیر بیا دغه راځي اوهیل راځي اهل ګوټې ځکه وایي هر یو شی تصغیر هر یو شی خپل اصل ته دغه کوي واپس کوي اذا صغرو کله چې دوی تصغیر رو باسی آله د چا تصغیر رو باسی د آل نو دوی اویل نه وی ردوه الی الاصل نو دوی بیا غا اصل ته واپس کی اصل سو اهل د اهل نه بیا اوهیل جوړ کی نو قالو دوی بیا وی اوهیل اهل ګوټی حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وردل د پیغمبر علیه السلام نه یقول غیبوي حضرت عیسی علیه السلام هم څه معمولي هستی نه ده ډیره لوی هستی وه ما من نبی نشته دی هیڅ یو پیغام ما من بنی آدمه نشته دی یو اولاد د آدم علیه السلام مولود چې هغه پیدا کړی شوي وي الا یمسه الشیطان مګر ګوتې وروړي هغه له شیطان حین یولدو چې کله دی پیدا, پیدا کیږي هر ماشوم چې پیدا کیږي د حضرت آدم علیه السلام په اولاد کې د پیدا کېدو سره د شیطان پې نوکار ولګوي سینوکاره پې ولګوي چې ګوره خیال کوه اوده نه شي زما په لار به ځې هغه ماشوم د ډېر خوږ د وجې نه اواز وکړي فیستهلو نو دی اواز وکړي صارخا په داسې حال کې چې چغه وښونکي وي او د اواز او دا چغه ولې کوي من مس شیطانې د وجې د هغه نوکارې د شیطان نه هر ماشوم چې پیدا کیږي نو شیطان په ده دغه کوي غیر مریم بغیر د مریم و ابنها او بغیر د زوی د هغې نه چې حضرت عیسی علیه السلام دی دغسې زموږ رسول الله صلی وسلم هم دی خو پیغمبر علیه السلام حزمن لنفسه د تواضع د وجې نه خپل ځان نه ذکر کوي ثم یقول ابو هریره او بیا به وي ابو هریره تاسو به ووایئ چې حضرت عیسی علیه السلام څنګه د دې دغه نه بچ شو یا بیبي بی مریم ولې بچ شوه وایي دا ورته د مور دعاګانې وې د حضرت مریم بیبي بی مور حضرت حنه هغه دې ته دعا کوي وایي و انی اعیذها او یقینا زه پنۍ ورکوم دې لره به بکه په تا باندې و ذریتها او اولاد د دې له د چا نه پنۍ ورکوم من الشیطان الرجیم د شیطان رټلي شوي نه نو چونکې دې ته دعا کړې ده د دې بچي ته دعا کړې ده نو د دې دعا په برکت سره شیطان د دې بچي ته ګوتې ورنوړي بابن دا یو بل باب دی و اسقالت الملائکتو هغه وخت کې چې اووی ملائکو مراد د ملائکو نه حضرت جبرئیل دی یا مریمو ای مریمی ان الله استفاکی و طهرکی الله تعالی ته غوره کړي او تی پاکه کړي واستفاک علی نساء العالمین الله د تمام علم په خزو ته غوره کړي خیر دا دغه شو دا وایې وایې بیا بیان د دې دی چې حضرت مریم پیدا شوه د دې د پیدا کېدو نه مخکې د هغې پلار مړو او دې مور خو ویلیو کنه چې ربه دا بچی مې چې پیدا شي نو دا به د بیت المقدس خدمت کوي هغه پیدا شو جینې الله ورته وایي دا جینې ما ستا چې دی د زوی په ځای کې قبوله کړه نو دی دا ماشومه راوړله بیت المقدس ته او چې دی کې دا لوی لوی علما ناست وو هغوی ته وایي دروالی دا جینې دوی سره په خپلو کې لانجه وکړه یو وی دا به زه ځان سره بوزم خدمت پی کوم بل وی زه به بوزم بل وی زه به بوزم حکم دا راغی چې سره خسڼې پې واچوي خسڼې دا دی دا کم قلمونه چې دا تاسو پې تورات لیکې دا راوالی په روان اوبو کې واچوي چې د چا قلم اوبو یو نړو هغه به د دې دغه کوي د دې بیبي مریم پرورش کوي نو الله د هغې بیان کوي نو لانجه په دې ځای کې جوړه شوه چې کم یو د دوی یک فلو کفالت به کوي مریمه د بیبي بی مریمې دلته د یک فلو معنی کوي یقالو یک فلو یزمو کفله یکفلو څوک ځان ته را یو ځای کولی دا مریم وړه جینۍ وه هر یو وایي دا زه ځان ته را یو ځای کوم زه ځان سره کور ته بوځم نو د یکفلو معنا کوي یو ځای کول یزمو څنګه خلق وی کفلها کفیل زامین ته وایي نو تاسو ته وایي چې دا کفله یکفلو دا په معنا د یو ځای کولو سره دی او په معنا د ضمانت سره دا نه دی نو ځکه وایي لیس من کفالت الدیون وایي دا نه دی د هغه کفالت د قرضونو نه و شبهها او د مشابه د هغې نه هغه په معنا د ضمانت سره نه دی هلکه د دې قرض ذمهوار زه هلکه د دې سړي ذمهوار هغه زه بهترینې ښځې د دې دنیا مریم هغه مریم ده کما مریم ابنت عمران چې هغه ښځه وه چې لور وه د حضرت عمران په خپله زمانه کې حضرت مریم په دې دنیا کې بهترینه ښځه وه و خیر نسائها او بیا بهترین د ښځو د دې امت دا زمونږ د پیغمبر سم امت چې دی نو هغه څه دی خدیجه هغه حضرت خدیجه ده زه بس